اې د سبا د سنتو نفس اړخ لګول دا روایتو کې راغله مفتو کې سنت ته او مشکل ده چې تاسو په عمل کړی شته ککړه به به سنت په دې چې ته پریوته یو ټیم خو سنت په دار نه اے د فجر د سنتو نفس پدیخی طرف لک سملاستل چې لګرامو کې پدې کې د علماو مذاهب دي احناف او جمهور فقها وای چې دا آرام کول د سنن عادیو نو څه پوه شوي په خبره باندې امام شافعی رحم الله او نور ائمه وایي چې دا آرام کول د سنت د سبان پس دا یو سنت تشریعی دی هر حال کې به آرام کې کستړې کستړې نه ثواب بدل ملاويږي ادره مذهب د ابن حزم او د بعد اهل ظواهر دی دا واجب دی نو دې کې در لدا مسله کوي تاسو مسله مخ کې نزدا کا انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے روایت قال بی فرمائی او نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اذا صلى رکعتین رکعت الفجر ادا ګوره بیا ډېر نقصان چې باز خلک دې پورې خان دي اپ یې په خبره باندې باز جماعتي او مذهبي دور تعصب دې چې باز سنت پورې خلک خان دي نو چې خان دې خو خپل بیړه غرکې کنه نه غرکې ها وعنها او ام المؤمنین رضی الله عنها نے روایت قالت بھی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا مخکې احادیث فعلیه او چې در لقولیه شروع کړ وای کله چې موضوع کی او د تاسو نه د ورکات د سبا فلیز تجی علی یمینه امر ده وای په دې خي طرف دی پری سوک چې وای امر وای مطلق امر چې څه قرینه وجوب د پاره ته داسې د ورځې غو فرض ویلې دی امر نه وای دا نور لمه وای چې نه دا مستحب دي نګور دا حدیث قولی شو حکم یې کړی چې په خي طرف پریوزا اتا او زنانه مورې پیغمبر سنت دی دا خو یوازې سړو د پاره نه نو که سنت په سیل پریوزي سړیا د خپل نبی د اتباع د وجنا کله سره تهجد ډیر وکي کنه چې سنت دیو کله لګ سبا موز د پاره لګ پرې وته کنه ډیر په ادر په سکون دا موضوع شي بخاری شریف کې روایت راغلی بیبي فرمایي دا الله حبیب چې ور سبا سنت وکړ نو که زه به وی خو ما سره خبرې به کولې ورناړخ به لګولو دې کې دام را باندې وي چې سنت بس خبرې کوي بس سنت مات بیا به سنت کې صحیح حدیث کې راغلی دا الله حبیب بی بی سره سنت نه پس کولې خبرې به کول